یو هغه چې تعلق ساتي د الله تعالی د حقونو سره او دویم هغه چې هغه تعلق ساتي د بندګانو د حقونو سره وعبد الله بندگی کوي د الله تعالی ولا تشرکو به شیا او مشرک کوي د الله تعالی سره شیان هیڅ شي د الله تعالی سره هیڅ شي مشرک کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل اتدری ما حق الله علی العباد تا د پته شته چې د الله تعالی حق په بندګانو باندې سره نو هغه ویل الله و رسوله اعلم الله او د الله تعالی پیغمبر پیخه پوي نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل د الله تعالی حق په بندګانو باندې دا دی ای یعبدوه ولا یشرکو به شیئا چې د الله تعالی بندگیو کې د الله تعالی سره شرک ونه ګرځي بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اتدری ما حق العباد علی الله تا ته پته شته چې د بندګانو حق په الله تعالی باندې سره دا الله حق په بندګانو باندې سره اذا فعلوا ذلك کله چې دا کار وکي یعنی شرک وسونه کی نو هغه حق ادار چې الله يعذبهم الله تعالی بو ته عذاب نور کوي الله بو ته عذاب نور کوي د الله تعالی حق په بندګانو باندې دار چې الله تعالی به یک یو ذات غني د الله تعالی سره به شریک نه پیدا کوي د الله تعالی احکامات به مني بیا د بندګانو حق په الله تعالی باندې دار چې الله تعالی به دې ته سزا نه ورکړي وعبد الله بندگی کوي د الله تعالی ولا تشرکو به شیا او شریک بنه ګرځوي د الله تعالی سره هیڅ قسم شرک و بالوالدین احسان او د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ سورة البقره درې اتیایم نمبر آیات کې د دې وضاحت بیان شوی د مور او پلار سره احسان کول د الله تعالی د حق نه وروسته د مور او پلار حق بیانېږي د هغې مرته درې وجې ویلې چې داسې ولې شوي الله تعالی ډېر احسانات په بندګانو باندې کوي خو لیکنه که د الله تعالی څوک خلاف وکړي نو الله تعالی ته خپل نعمتونه نه بندي نو دغه سي کله مور او پلار سره دا بچی ډیر زیات بد وکړي لیکن خپل احسانات نه بندي نو دغه سي مور اولا نشأه اول تربیت د انسان الله تعالی کړی دی الله تعالی پیدا کی نو دویمه نشأه او تربیت یا د مور په غی کې کیږي نو دیو جنا د الله تعالی د حق نورسته د مور او پلار حق بیانیږي وعبد الله بندگی کوي د الله تعالی ولا تشرکو به شی او شریک مگر دوی د الله تعالی سره هیڅوک او بیل والدین احسان د مور او پلار سره خسلوک کوي د مور او پلار سره نیکی کوي حدیث کې راځي د مور او پلار د د د الله تعالی خوشحالي د مور او پلار په خوشحالۍ کې ده او د الله تعالی خفګان د مور او پلار په خفګان کې دی او بیل والدین احسانه د مور او پلار سره ښه کوئ دیو جن روایت کې راغلی دي چې څوک د خپل مور او پلار پرمان برداري او مور او پلار نیکانی مور او پلار ته چې ګوري نظر ته کوي نو په هر نظر ته د قبول شوی حج ثواب ملوي مور او پلار نیکان دي دا خبره مکلله او پر روایت کې راغلي دي مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی معارف القرآن کې هر ګناه چې انسان وکي نو هغه معاف کېدلی شي الله تعالی یې معاف کوي لیکنه کله چې د مور او پلار نافرمانی وشي نو الله تعالی به دغه انسان د آخرت نه مخکې په عذاب کې مبتلا کړي الله تعالی ول سزاګانې او الله تعالی انسان ته ګناهونه معاف کوي خو لیکن که ما پې نه کړي نو د هغې سزا په آخرت کې ورکوي خو لیکن چا چې د مور او پلار خلاف کړی دی د مور او پلار نافرمانی یې کړې ده نو الله تعالی په دنیا کې په قسمه قسم عذابونو باندې اخته کړی دی مبتلا کړی دی او دا غیر لپاره دلیل واقعا د جریج هغه چې په صحیح حدیث بخاری کې راغلی ده مختصر اندازه باندې باغه وایو جریج دا یو نیک بنده د الله تعالی په بنی اسرائیل کې د به ډیر زیات منځونه کول منځونه به کول ډیر زیاته یو ځل داسې وشوله چې دا په مانځه باندې ولاړ دی مور یې ورته اواز وکړ نو دی جواب ورنه کوي اوس دی مور له جواب ورکم او کنه د الله تعالی عبادت وکمه به د الله تعالی د حق را منی زیات دینو اواز یو تونک بل وخت کې بیا مور راغله دا بیا په مانځ باندې ولاړ دی مور یو تواز وک نو دی بیا د الله تعالی غا الله تعالی ته توجه زیات و د مور خبره هغه ته आवाज ورنکه خدا مونږ نه پلی مونږ په بل وخت کې بیا د مور راغله اواز یو تور که خلی کیند او تاواز ونه که د مور د خلی نه او تخیره وختلی او دا یو طویل الله تعالی دې باندې اللهم لا تمته حتا تریه المومسات الله تعالی په د باندې مرګ تر هغه پورې مراوله چې دا بدنام شي په یو ځنانه باندې الله تر هغه پورې په مرګ مراوله په بنی اسرائیلو کې یو بدکاره زنانه وه هغه د دې خواله راغله ځان یې ورته سنبال کړی دی او د دنې د زنا مطالبه وکړه د بدکارۍ مطالبه یې ترې وکړله بعضې تاریخ والو لیکلي دي چې یهودیانو دا لمسولې وه هغې له روپۍ ورکړې وې چې لاړ شه جوریج دا یو نیک انسان پاک دامن انسان دی یا بدنام کا لکه نن سبا هم یهودیان دغه کوي نو دیو ته در زینا والا نه ما زه خود الله تعالی بندگی کوم دا غینه مخ واړاو بیا لاړ یو راعیو یو باندې چیو ګړي بيځه ساتل شپن کېو نو دا غي سره بدکاری وکړه لږ وخت بعد دا غي نه حمل پیدا شو بیا بچی پیدا شو خلکو دې ته پوسو که چې دا بچی رقم طرف نه پیدا شوی دی ویدار جوریج نه پیدا شوی دی په هغې باندې بدنامه ولګوله وی کومه جوریج وای هغه سره هغه عبادت چې کوي هغه ډیر نیک انسان چې ځان ته چې بزرګ وای هغه زما سره زنا کړي او داغه نه بچي پیدا شوی دی او خلک راغله او دای گرفتار کړ ډیر سخه وه کم ځای کې چې عبادت کوه عبادت خانه مولا وران کړله او ډیر زیاته بی عزت کوي ته ځان ته ډیر نیک انسان وي بیا دا کارونه هم کې هغه ته ما دا کار نه کړی خو لیکن خلکو نه منله او به یې راوغوښتلې اودس یې وکړه په ښې طریقه باندې مونځ یې وکړه او یې دا ماشوم راوړی ماشوم چې کله راوړلی شو په غیږ کې بلکل ماشوم دی ایمن ابوکا پلار دې څوک دی وچولیا پلار دې وښایه نو هغه شپنکي ته لاس ونیوی دا زما پلار دی خبرې یې وکړلې نو په حدیث کې راغلی دی چې ماشوموالي کې چې خبرې کړې دي نو یو هغه جوره یا کم ماشوم یو په دې واقع کې دي نو خپل پلار یې وښود بیا ورته خلکو ویل ستا د عبادت خانه مونږه د سپینو د سرو زرو نه جوړو هغه ویل سپین او سره زر پرېږدئ بلکې هغه کومه د خټو ګټو نه چې کومه جوړه کړې او بس زما لپاره هغه پوره د جوړه کوي و بیل والدین احسان او د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ نیکي کوئ وزیل قربه او د مور او پلار سره احسان د هغې خدمت کول د هغې خبره منل دغسې په هغې باندې خرچه کول دا نه چې خپل ټوله خرچه په توره خلطه کې ځان له مالټیم راوړي مڼیم راوړي او هر شی راوړي په توره خلطه کې ذکر راوړي چې مور او پلار مې ویني خپل کمرې ته وړي او ابي دادا بری دغه سي نه چې کم شی د باندې خوګ لګي هغه اول خپل مور او پلار لويسه کله چې مور او پلار راضي کړل الله تعالی ود ناراضي شي او ویدی القربا خپل خپلوانو سره ول یتامه د یتیمانانو سره د خپل خپلوانو یتیمانانو سره او دغه سي د گاونډیانو سره خکوا یا یتیمانو سره والمساکین او د مسکینانو سره حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدقه علی المسکین صدقه وعلى ذی الرحم صدقه وسیله د خپلوانو سره ښه سلوک کول هغې باندې صدقې کول خیرات کول په هغې باندې دا صدقه هم ده او صدرحمي هم ده والجاری ذل قلب او دا گاونډي خپلوان سره نږدې سره والجاری الجنوب او دا گاونډي لری سره الجنوب لری او پر دی وصاحب بالجنب او دا مرګری د ډډې سره لری گاونډي دی او یا نږدې گاونډي دی دویمه یا خپلوان گاونډي دی پر دی خو خپل گاونډي دی نو دا غي دوه سره خکوا قربا دو معنی شولې یا نږدې او یا خپل او د جنوب دو معنی شولې یا لری یا پر دی حدیث کې راغلی دی درې قسم گاونډي دی یو هغه دی چې پتا باندې درې حقونه دي دویم هغه دی چې دوه حقونه دي باندې او دریم هغه دی چې یو حق دی در باندې ستا په گاوند کې مسلمان دی خپلوان دی درې حقونه دي باندې په گاوند کې دی مسلمان دی خپلوان دی نه دی نو دوه حقونه دي باندې او په گاوند کې دی کافر دی نو یو حق دی در باندې د گاوند حق خود باندې شته والجاری ذل قربا او دا گاونډي خپل سره ول ول والجاری جل ول والجاری الجنوب او دا گاونډي لري سره یره پردي سره علماو د گاونډي حقونه لیکلي دي په دې باندې مستقل کتابونه لیکل شوی دي یو حق د گاونډي دار چې کله طلب کې ستانه مدد کول نو دا غي سره امداد کول ستا سره مال شته او ستانه قرضه غواړي نو هغه له قرضه ور کول کله چې مریض شي نو دا غي عیادت کول بیمار پرسی کول کله چې وته خوشحالي ورسیږي ماشوم وکړه پیدا شوی دی یا نور خیرات و غیره کړی دی نو هغې ته ورتلل مبارکباد ورته ویل که غم ورته ورسیږي نو تعزیت دی ورتلل که مړ شو نو د هغې اتباع الجنایز جنازې جنازې رتلل تر د قبره پورې دومره پورې راغلی دی په روایاتو کې خپل عمارت او خپل آبادی دومره اوچته نه نه جوړول چې دا غین هوا بند شي او دغه سیر یو گاونډي بل گاونډي باندې دا حق دی چې څه په اخه کې نو هغه له دی ولي دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم صحابي ته ویل کله چې ته څه خوراک په خینو پاغي کې وب زیاتې کړه خپل گاونډي لحاظ پاغي کې وکړه او کله چې کور ته پل فروټ وغیره راوړي نو هغه ته لیګل او که کمی چې نه لیږل کیږي نو بیا علما دومره لیکلي دي چې د هغې پوستکي هم پټ کړي د پاره چې د ګاونډیانو ماشومان یې وینني چې هغه په دې باندې خپه نشي نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغی د الله تعالی پیغمبر پلانې زنانه تذکر من صیامها من صیامها و صلاتها د هغې منځونه او روژې ډېر زیات یادېږي چې پلانې زنانه ډېره زیاته نه کړه خو لیکن د الله تعالی پیغمبر ګاونډیان دغې نه خپه دي نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل هی په نار دغه جهنمی زنانه ده وې د الله تعالی پیغمبر هغه بل زنانه خلق یادای چې دغه منځونه هم کم دي سره پر پرز منځ کې نه پلون او غیره نشته ره دغه سي روجي سره پرز نسی نوري روجي هم نه نسی او صدقې هم دومره کمی دي چې د پنیر یو ټوکړه په صدقه کې ورکوي بل څه سره نه خو لیکن د هغې نه ګاونډیان ترې د هغې نه خوشحاله دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل بس دغه جنتۍ ښځه ده که زنانه غواړي چې جنت ته لاړې چې نو خپل ګاونډیانو سره دې ښه وکړي والجاري ذي القربه او ګاونډي خپلوان نږدې والجاري الجنوبي او ګاونډي لرې پردی وصاحب بالجنب او ملګری د ډډې وصاحب بالجن د د ډډې مرګره د دین مراد څوک دی او صاحب الجنب عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي مراد درینه ملګری د سفر تی مراد دی په سفر باندې سره مرګره روان دی نو دا غیر ډیر زیات خیال وساته دا غیر سر روپۍ نشته ری هوټل ته ورځي نو هغه چولې را واخله کنه که کباب مر اخله چولې را واخله دا غیر په کوم برخه وشي ستا په کوم وشي اوس خامخا ته په سفر باندې روانې ځان له یو ډیو راخلی نو داسې وکړه چې د دې په ځای باندې د شلو روپو ګیلاس شربت راواخله یو هغه له راواخله یو ځان له راواخله د دواړو پکې برخه وشي د هغه سره کرایه نشته دی کرایه ته ورکه و صاحب بالجنبې مرګره د گاون مرګره د سفر علی رضی الله تعالی عنہ یو صاحب بالجن به مراد درین خپل زنانه ده ځکه د مرګ د ډډې مرګره چې دا غ زنانه ده زنانه د داغي سره خکوا او بعضی مفسرین لیکلی ده د دین مراد و صاحب بالجن به مراد درینه د درس مرګره ده شریک د درس شریک د یو مجلس شریک د یو جماعت دا ستا د اړخ ملګری دی په ګاړې کې د سره څوک ناست دی نو دومره کولاو مه کېنه چې هغه تام کرۍ ورکړې ده هغه هم ورکړې ده دا سره پلار ګاړی نه دی پردی ګاړی دی پردی سړی چلی ته مو ته دا ډېنه ورختلی بله مو ته ورختلی دی سل روپۍ کرۍ ته هم ورکړې ده هغه هم ورکړې ده اوس ته دومره کولاو ناستې چې بل دې غر که غر ته څه ویلی نه شي د ښه سړیتوبه او ته داسې ناستې دغسې وصاحب بالجنب د درس ملګری دی نو دومره کولاو مکینه چې مثلا بالکل هغه ته ځای نه وي و صاحب بالجنب په جماعت کې سره مرګره دی په لارې سره څوک روان دی و صاحب بالجنب و ابن سبیل مسافر د دین مراد د لارې مسافر دی خرچې ته محتاج دی یا دویم قول هم په سینې داره چې و ابن سبیل نه مراد چارپای دی کور کې رساتلی دی ځان له چرې د ورځې درې ټیمو څلور ټیمو خوراک کې او چارپای یې تړلی دی کور کې دی چر چرګوړي دي خر دی ګډه بیزه ده دغسې نور چرې غواګانې میخې وغیره دي نو د هغې سره به خامخا ښه کې او د هغې سره چرې احسانات وکړل الله تعالی ورله جنت درکړي حدیث کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وای بین رجل بطریق اشتد علیه العطش یو سړی روانو په لاره باندې او ډیر سخت تږی شوی و مخې ته یو کوی راغی او کوی ته ورکوز شو او کوی کې اوبه وڅکلې او ځان یې موړ کړه کله چې د کوی نه راوختو په ایزا کلب یلهسو نو یو سپی و هغه او کېده یا کل سره او هغه کوی غاړې ته چې کومه خاوره لمده و نو د هغې نه خوراک کو نو د دا ویره لا چې ګوره زه تږی شوی نو ماته څومره تکلیف و زه نه شوم تللی نو ورکوز شو د یو روایت کې د نارینه ذکر راغلی په نور روایتو کې د زنانه ذکر راغلی او یو بدکاره زنانه وده خوب په حدیث کې راغلی یا نه عل راغلی خپل موضع یا خپل پڼه په بوټ کې ولو برا ویستلی او هغه سپې موړ کا الله تعالی دا غي په وجه باندې جنت ته داخله کړله بله یو زنانه وه هغې پیشو ځان ته ساتلی و هغې له به خوراک نه ورکاو نو د هغې د لوږې د وجې نه مړه شوله نو ان امرأتن د خلطین نار پی هرتین یو زنانه د یو پیشو په وجه باندې هغه جهنم ته لاړله نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایل وې د دې چارپایانو سره ډیر زیات ښه کوئ وې د الله تعالی پیغمبره ان لنا پل بر... ان لنا پل بهایم لاجرا په دې سارو کې به مونږ ته الله تعالی اجر راکړي چې ردیو خدمت مونږ کوه نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل فی کل ذات کبدین رتبتین اجرون چې په کم یو انسان انسان کې روح شته دی زړه پکې شته دی او دا غي دی لحاظ وساته الله تعالی بل اجر درکړي صحیح حدیث تیر بخاری نبی صلی الله علیه وسلم په یو لار باندې ورته ریده یو اوخه ولیده او اوخ ډیر زیات عاجبه شوی قد لحقا ظهره ببطنه دا ملای د ریخېټې سره لګېدلې وه معنا دا چې دومره خوارو چې دا ملای په ریخېټه کې دننه ورننوتې وه دومره پیټې پرې راوړلی شوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اتقوا فی هذه البهائم المعجمه دا الله تعالی نه ویریږي د سارو په واره کې دا په تاسو څه کړی دي پیټې به دومره راوړی چې هغه د وس نه او خوراک له دومره ورکوي چې هغه په مړیږي نه نو دا تاسو څه کوئ د الله تعالی نه یریږئ د دې په باره کې تاسو نبی صلی الله علیه وسلم یو باغ ته ورغی د یو انصاری باغ و په هغې کې دننه یو اوښ تړلی شوی و انه نو نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه د وې د الله تعالی پیغمبره زما د مالک په ما باندې دغه را باندې ډېر کار را باندې ډېر کوي خرچه راته کمه راکوي نبی علیہ السلام سره خبرې وکړلې او خو سره خبرې وکړلې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله راووته نو دا صحابي ته ویل انه شکا الی انک تجیعه وی ته د ته تکلیف ور ورکې ته دا ولی ولی دومره ولی وګیا کې چې کار په ډیر کې او خوراک ته کم ورکې حدیث ته ابو داود کې هغه راغلی دی و ما ملکت ایمانکم او چې مالکانی خیل اسونه تاسو نو چارپایان الله تعالی بیا په دې باندې گویا کوي یو صحابیو او داغي اوخو زمیدار صحابیو او ټول ورځ به مزدوری کوله مسخوتن به کله غسم لاس ته ډیر زیات پریشان به ډیر زیات ستړی به نو د مسخوتن نامون به کورو دغه نا وخت به وکمه وی تر به پاتې شوله نو د شپې به هغه اوخ چې لري اوازونه ډېر زیات کول هغه صحابي به د خوب نه ویسته وی د الله تعالی پیغمبر زما د اوخ دا چل کوي زه اوس په دې باندې څه وکړم یو ستړی ما او یو بیا هغه برلیږي د شپې ټوله نو بعد د خوب نه وباسي نبی صلی الله علیه وسلم ته دا اوخت راوله نبی علیہ السلام د اوخ نه تپوس وکړ وی ته ولې د شپې دا شور کې چې د خپل مالک د خوب نه وباسي وی د الله تعالی پیغمبره دا د ماسوتن چې ود کیږي وی ترونه کی او دا به زنه وخت وکم ناوخته کیږي په دا نه پاسي نو زه دغه اوازونه او ته کوم چې لایق شي چې د الله تعالی عبادت وکړي دې لپاره نبی رسول سره خبرې وکړلې و ما ملکت ایمانکم او چې مالکانی خیلاسونه ستاسو ابو مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای وای زما یو غلامو یو الکو هغه ما واه وای سمعت من خلفی صوتا د شاتن می आवाज واوریده او اواز روان یو کوچ کله می وکتل شاتن نبی صلی الله علیه وسلم او دا یې راته ویل چې لله اقدر علیک منک علیه الله تعالی په تا باندې ډیر زیات قدرت والا دی ته چې په ده باندې څومره قدرت لري الله تعالی د دې نه زیات قدرت لري په تا باندې اذا الله تعالی پیغمبر د الله د پاره مې آزاد که بس د الله تعالی نه ویرېده نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی که چرته تا دا کار نه وې کړی دا غلام دې نه وې آزاد کړی نو تا ته د جهنم لمبې رسیدلې وي ته د جهنم په لمبو باندې سوځولې شوی و ما ملکت ایمانکم او چې مالکانی خیل اسونو تاسو د هغې سره مخه کوئ ان الله لا يحب یقینا الله تعالی مینه نه کوي من کان مختالا دا غچا سره چې غلیوی کون کوي په خوره او خپل استاینه کون کوي مختال خویلا دا د هغې نه اخیستل شوی دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای مختال نه مراد هغه څوک دی چې خپل شخصیت و تلویخ کاری او د بل چا حق په ځان باندې نه مني بل ته په سپک نظر باندې ګوري او ځان و تلوی سړی ښکاري دې ته وایي فخور دې ته وایي مختال چې هغه څوک چې خپل شخصیت او تلویح کاری او د بل چا حقونه په ځان باندې نه مني هغه ته مختال وي ان الله لا يحب من کان مختالا او پخور په خور هغه چاته وای چې خپل صفاتونه کوي خلکو ته دې لپاره چې خپل حیثیت خلکو ته لوی ښکار کی نو دې ته په خور وای الله او عام پښتو کې هغه ته سوي ډوزمار راسي ډوزي ولی دې لپاره چې خپل صفاتو کې چې خلک راته لوی سړی وای نو الله تعالی د داسې انسان سره مینه نه کوي ان الله لا يحب يقين الله تعالی مینه نه کوي من کان مختارن څوک چې لوی کونکي په خوره او ستاینې کونکي او د مختال او په دې کې الله تعالی بیانې څلور اوصاف قبیحه او دا وضاحت دی لپاره ده مختال او د پخور د لپاره تفسیر دی د مختال او پخور او منافقان کوم خلق دی الذین کسان دی یبخلون چې شومتیا کوي یعنی د الله تعالی په لار کې خپل مال نه لګي واجبات شرعیه نه ادا کوي و یامرون الناس بالبخل گمراه دی په خپل هم او نور خلک هم گمراه کوي و یامرون الناس حکم کوي خلکو ته بالبخل په شومتیا باندې و یکتمون ما آتاهم الله او پټي هغه چې الله تعالی ورکړي دی ته من پزي خپل مهرباني نه و یکتمون ما آتاهم الله من فضله مراد درینه مال دی علم دی دین دا ټولو ته شامل دی الله تعالی ول خه مال ورکړی دی خو لیکن ځان غریب ښکاره کوي الله تعالی ول خه علم ورکړی دی په یو مسله باندې پوهیږي خو لیکن دا وایي زه په دې باندې نه پوهیږم و یکتمون او پټوي ما آتاهم الله هغه څه چې الله تعالی ورکړي د تامین فضل د خپل مهربانۍ نه و اعتدنا للکافرین تیار کړی دی موږ د کافرانو لپاره عذابا مهینه عذاب شرمونکي عذاب رسوا کوونکي والذین ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فسا قرينا دې کوم زجر د منافقانو ته او نور اوصاف قبیحه د منافقانو بیانی والذین ينفقون اموالهم او منافقان کسان دي چې خرج کوي مالونه خپل ریا الناس لپاره د ځان خودنې د خلکو ولا یؤمنون بالله او ایمان نه راوړي په الله تعالی باندې ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ وروستنۍ باندې دې کې اشاره ده دیته د منافق ایمان خوشته دی خو لیکن هغه ایمان په حکم د نش کې دی دیو جنا سوره بقره کې الله تعالی ویلی وتم آیات کې او ما هم بمؤمنین منافق داوی د دا ایمان کوي خو لیکن دغه ایمان په حکم د نش کې دی دا سره کې ایمان چې نشته دی ولا یؤمنون ایمان نه لري په الله تعالی باندې ولا بالیوم الاخر نه په ورځ ورځ د آخرت باندې و مې یکونی شیطان له قرینه دې ځکه په عبارت کې تقدیر دی و مې یکونی شیطان له قرینه اصل عبارت د سره قرینه هم شیطان کم خلق کې الله تعالی په لار کې خپل مالونه نه لګی یا مالونه لګی خو لیکن دریا لپاره لګی نو د دغه کسانو دوست دا شیطان دی قرینه هم شیطان دوست داغه شیطان دی و مې یکونی شیطان له قرینه او هغه څوک چې شیطان دغه مرګره شي په ساق قرینه دا ډیر جد بد مرګره دی او شیطان دا عام دی انسی شیطان او دغه سی جنی شیطان دا دوانو ته شامل دی و ماذا علیهم لو آمنو بالله په دې آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي په زمن د ترغیب کې و ماذا علیهم او سو بال به په دې باندې لو امنو که ایمان راوړی وي بالله په الله تعالی باندې ول یوم الاخر په ورځ وروستنه باندې وان پقو او خرج کولې دیو مما رزقهم الله دا هغه نه چې ورکړي دی الله تعالی دیو ته نو الله تعالی وي په دیو باندې به کم تکلیفو وما ذا علیهم په دیو باندې به سو بال وي په دیو باندې به سو عذاب وي که دیو ایمان راوړی په الله تعالی باندې او خرچې کړی وي مما رزقهم الله دا هغه نه چې ورکړي دی الله تعالی دیو ته لو آمنو بالله اول ایمان ذکر شوی ځکه چې ایمان دا هر شي د پار اصل له ستا اعمال به ال قبلیږي چې ایمان دی صحیح وي وانفقوا مما رزقهم الله مراد درینه هغه صفت د بخل لزان نظری کی او د انفاق ته مراد انفاق شرعی تی مراد دی وکان الله بهم علیما او د الله تعالی په دیوانی پویا ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما په دې کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي خیسته او سپارو ته ان الله یقینا الله تعالی لا یظلم ظلم نه کوي مثقال ذره په مقدار د په مقدار د وزن د ذره باندې و ان تک حسنه کوي د غزره په کچرتوی دغه ذره مقدار حسنه نیکی یضاعف ها زیاته الله تعالی غی درا و یو تیمن لدنه او ورکی د خپل طرف نه اجر عظیمه ثواب لوی ذره لپس پدې کې د آیات کې راغې الله تعالی ظلم نه کوي ان الله لا یظلم مفسرین معنا کړی د لا یظلم په معنا د لا ينقصو سره الله تعالی نه کمی څه شي نه کمی ثواب د نیکو اعمالو مثقال ذره اگر کوي دغه په مقدار دیو ذره باندې و ان تکو حسنتن کوي دغه ذره مقدار حسنتن نیکی یعنی نیکی دا خلیکن په مقدار د وی ذره باندې دا یضاعف حاضیته الله تعالی غی دره و یؤتی من لدنه او ورکی د خپل د طرف نه اجر عظیمه ثواب لوی عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما وای ذره په عربی کې نری میږي ته ویل کېږي دا سور میږی چې وړو کې دا سور میږی دی هغې ته ذره وایي په عربی کې علامه علوسي رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې دا بیان کړی دی دغه ته ذره وایي دویم قول عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا دی ذره د درې سور نری میږي سر ته ویل کېږي ذره دریم قول هم بصرینو دا دی چې نور کله پلوشیو کې دا نور کله راخکاره شي شداره د کړکۍ او دروازه و غیره ده یو سوری پاغي کې د نور د شعاګانی د نن راشي د رڼاب کې راشي او په دې رڼا کې څه سيزونه تاویږي واړه واړه هغه ته ذره وي پاروي خو لیکنه د دې ټولو اقوالو مقصد دا دی عرب چې یو سیز د کمواري د پاره یو لفظ بیانوي نو دا غیر دا غیر مثال ورکي په ذره سره مونږ هم په عام په پښتو کې خلک وای الکه معمولی ذره شی دی ته بده باندې اوس تیرې خپه کیږي دا یو ذره معمولی دومره یو شی ته دا نشي ورکوله نو ذره د ټولو اقوالو مطلب دا دی چې ذره ویل کیږي یو معمولی شی ده نو که تا نیک عمل کړی دی دومره معمولی دی لکه د نور دی په لوشو کې کم څیزونه تاویږي یا د سور میږي هم رده یا د میږي د سر په مقدار باندې دومره وړه نیکي دی کړې ده نو دې ځکه کوم الله تعالی دا وایي ان الله یقینا الله تعالی لا یظلم ظلم نه کوي مثقال ذره په وزن د یو ذره باندې و ان تکو حسنه و ان تکو کوي دغه مقدار د ذره کتر خپل ورور مسلمان سره پرون تندی باندې میلاو شي دا هم کم مګنه دا هم ډیر لوی اجر دی ثواب دی پرې کې دا اوس معلومه نه ده نیک اعمال لکه خلق کله چې د دکاندار تول کوي مثلا تا ټماټر تلی نه په دې یو د په دې یو دانه ټماټر باندې درنی په یو باندې سپکی نو معلومه نه ده چې ستا د نیک اعمال په کومه نیکي باندې درنی پکې پیدا جه نامین کل امتین نو سرنګي به حال د دیو اذا جنا کله چې راول مونږه من کل امت د هر د هر امت نه بشهید بیان کوونکې وجه نبی که علی ها اولای شهیده او راول مونږه تعالی را علی ها اولای پر ټول باندې شهیدن بیان کوونکې پکې په اذا جنا من کل امت بشهید پکې په عبارت کې تقدیر دی نو په کیف حالهم یا کیف یکونون دیو به څنګه وي بیا د دیو حالت به څنګه وي یا کیف یصنعون دیو بیا څه کوي یاره په کوم وخت کې اذا جئنا من کل امه بشهید کله چې راول مونږه د هر یو امت نه بشهید بیان کوونکې شهید د دین مراد یا پیغمبر دی چې کم را لګل شوی دی وته دویم د شهید نه مراد شهادت دی گواهی ورکول په اعمالو دا کسان باندې چې د پیغمبر په زندګۍ کې کم خلک ژوند د هغې په ژوند کې د الله تعالی پیغمبر بیان کړی چا خبره منلی یا چا انکار کړی هغه به د الله تعالی په دربار کې ګواهیو کې فاغي باندې یا د شهادت نه مراد شهادت دی په تبلیغ کولو باندې د الله تعالی مخې ته به چا چې د الله تعالی د دین بیان کړی پیغمبر دی یا بل داعی د حق دی هغه به راشي خپل بیان به وکړي الله تعالی ما دیو ته د الله تعالی دین بیان کړی ما ته الله تعالی دین بیان کړی وجئنا بک علی هؤلاء او رب ولبنګ تعالی را علی هؤلاء په دغه هؤلاء نه مراد شهید د انبیاء علیه السلام شهادت کوونکي مراد دي دویم قول مفسرین داره چې علا هؤلاء نه مراد مکذبین تی مراد دی د مکی مشرکان تی مراد دی نبی صلی الله علیه وسلم به الله تعالی راولی نو هغه هم شهادت او گواهی کی الله تعالی دې قوم زما خبره نه ومنلې الله تعالی ما ته ستا کتاب بیان کړی خو لیکن ستا خبره نه ومنلې علا هؤلاء شهیدا بیان کوونکې شهادت کوونکې وشي یا د علا هؤلاء نه مراد صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم مؤمنان مسلمانان تی مراد دي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر نو علا هؤلاء دا علا په معنا د لام سره دی له هؤلاء د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د پاره به نبی صلی الله علیه وسلم شهادت وکي چې الله تعالی دی ایمان راوړی او زما پوره تابعداري کړې و نو الله تعالی دی ماپ نو درې مطلبونه شول علا هؤلاء کیا مراد مخکینی انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دی نبی صلی الله علیه وسلم به شهادت ورکړي الله تعالی ستاسو پیغمبرانو الله تعالی ستاسو د دین دعوت پوره رسولیو یا علا هؤلاء په د کافرانو مکذبینو د مکی مشرکانو باندې به نبی صلی الله علیه وسلم شهادت وکي الله تعالی دیو زما خبره نه منلې یا علا هؤلاء علا په مار د لام سره دی لها اولای نبی صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو د پاره شهادت وکي الله تعالی دیو صحیح ایمان راوړیو الله تعالی زما تابعداري کړې و نو الله تعالی دیو ماف ک حدیث ته بخاری کې راځي صحیح حدیث ته امام مسلم رحمت الله علیه هم نقل کړی دی کتاب التفسیر کې امام بخاری رحمت الله علیه راوړی دی وای عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما ته قرآن کریم تلاوت کا وی ما ته ای د الله تعالی پیغمبره زره ته څنګه د الله تعالی کتاب ویمه تا خو به تا باندې نازلیږي نو زیره ته څنګه ویم نبی صلی الله علیه وسلم ته وی وی زه دا خو خو ما چې زره بل مرګری نه د الله تعالی کتاب اورم د مال ډیره زیاته مزه راکې مال خون نه کوي چې زه د بل نه اورم عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای وای ما نبی صلی الله علیه وسلم ته سوره النساء قرات او تلاوت مې وته شروع کا دا اول نه مې وته شروع کړل نو کله چې دی آیات ته زرا ورسېدلم پکې پیدا جنا من کل امتین بشهیدین وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا نو ما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل قط قط ای بس کا بس کا بس نور مو وای ما نبی صلی الله علیه وسلم ته کله او قتل د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سترګو نه اوخ کې کته ویدلی او په حدیث د مسلم کې سره راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم دا ویلله چې وای زبر شهادت کومه پر خلق باندې زبر قیامت کې هغه خبره کوم چې کوم عیسی علیه السلام کړی ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم الله تعالی زه به خدا هغې ګوايو کوم چې زه ژوندی وم او ما خلق لیدلی دي چې چا زما مخالفت کړی دی او یا چا زما خبره منلې ده الله تعالی زه به د هغې ګواهي وکړم نو نبی علیه صلات وسلام د سترګو نه ښکته اوښکې وبهېدلې او تفصیل به سورة المائده یو سل نهم آیت کې راشي پکې پیدا جنا من کل امه نو سرنګي به وی حال دیو بسکه کله چې راو ک اذا جنا من کل امه کله چې راول مونږه د هر یو امت نه وی شهیدین بیان کونکې وجه نه وی کاله هولای شهیدا را بول مونږه تا در علی هولای په دی باندې شهیدن بیان ورکونکې شهادت کونکې گواہی ورکونکې یوم ایزین یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا په دې آیات کې دا د مخکې آیات د تخویب د پاره تتمه ده یو میدین په ورځ باندې یود الذین ارمان بو کیا کسان کفرو چې کوبر کړه دي کفرو د الله تعالی نظام نه دی منلې کفرو د الله تعالی پیغمبر نه دی منلې د الله تعالی کتاب نه دی منلې وعصوا الرسول او خلاف کړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم عصوا نافرمانی کړی دی الرسول کې الف لام عهدی دی مراد تین اخره پیغمبر دی لو تسوا بهم الارض دلته کې دا لو مستریه دی او دا د یودو سره لګي دا مفعول لري یودو لپاره یودو ارمان بکې لو تسوا بهم الارض چې هموار د هموارې دلو د ځمکې په دی باندې ارمان به وکړي چې په موږ باندې د ځمکه همواره شولې لو تسوا بهم الارض د دې سمانه ده چا چې په دنیا کې د الله تعالی کتاب نه نه منلی د الله تعالی پیغمبر نه نه منلی د هغې مخالفت یې کړی دی نو قیامت کې به بیا ارمان وکړي کاش چې برابر کړلی شولی په دیو باندې دا ځمکه ځمکه پې همواره کړلی شولی او دیو دفن کړلی شولی او دوباره راپورته نه کړلی شولی بیا به دا ارمان وکړي دوی معنا مفسرینو ذکر کړې ده لو تسوا بهم الارض د دې معنا داره چې ارمان به بیا دی وکی نور بهایم او ساروی حیوانات و غیره کله چې دی ویني چې هغه به ختم شي او خاورې کړلی شي ساروی و غیره نو دی به ارمانو کې لو تصوا بهم الارض چې مونږ هم داسې ختم شوی سورې نبا کې سلوختم آیات کې دغه تفصیل شوی یا لیتنی کنت ترابا ارمان بو کی کاش که مونږ هم خاورې وې نو دا به ډېره زیاته ښه یا لو تسوا بهم الارض درې معنا مفسرینو بیان کړې ده کاش چې په مونږ باندې د پاسه د محشر والا ګرځېدلې وې په مونږ باندې خپې ښودلې وې او مونږ یې د ځمکې سره وار کړې وې بیا به دا ارمان وکړي نو مسلمانانو دغه حالت را روان دی چې د الله تعالی دین هم ونه مانه قیامت کې بیا دغه ارمان به وکړي چې مونږه بالکل خاورې وې د دې سارو په شان د کې خاورې شوې وې او یا په مونږ باندې د ازمکه همواره شوې مونږه د پن شوې دوباره مونږ نه راپورته شوې یو مدین په داورت باندې یو د الذین کبروا ارمان وو کیا کسان چې کبره کړي واسه او رسوله او نافرمانی کړی دا د نبی صلی الله علیه وسلم نو څه شي ارمان وو کی لو تصوا بهم الارض د همواره دلو په دی باندې د ځمکه د ارمان وو کی ولا یکتمون الله حدیثا او نه بشي پټولې دی د الله تعالی نه هیڅ خبره د الله تعالی نه هیڅ خبره پټیږي نه ولا یکتمون الله حدیثا دا خبره به د الله تعالی نه شي پټولې دی وله ځکه نه شي پټولې چې الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون الله بری پر خله باندې مهر ولګی د قیامت پر ورځ باندې خبرې ونه شي کولای د الله سره خبرې وکړي د الله تعالی سره د خپې به د باندې ګواهي وکړي الله تعالی ته به د لاس ووایي چې الله دا ګناه کړې ده لاس به خبرې وکړي د خپې به د باندې ګواهي وکړي چې په دې خپو باندې پلاني پلاني ځای ته تللی وی ګناه دې کړې وه د الله تعالی نه څنګه ته پټولی شي د الله تعالی نه هیڅ کار نشي پټېدلی د الله تعالی نه هیڅ یو عمل لا نشي پټېدلی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل ربط د دې آیات د ما قول سره دار مخکې ایتونه کې الله تعالی ویل واعبد الله واعبد الله ولا تشرکوا به شیئا مخکې عبادت ذکر شو اجمالی وس داغه یو خاص اهم عبادت ذکر کوي چې هغه مونږ دی نو مخکې د عبادت خبره بیان شوله اوس د هغې یو اهم جز ذکر کوي هغه مونږ یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو لا تقربوا الصلاة منی دی کېږي مانځه ته و انتم سکارا په داسې حال کې تاسو بېهوش یئ تاسو نشه یئ په داسې حالت کې منی دی کېږي په حدیث ته ابو داود کې راغلی دی کتاب الاشربه کې یو حدیث دی علی رضی الله تعالی عنہ عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ یو سره بل صحابیو درې کسانو شراب یې وسکل په هغه وخت کې شراب حرام نه او بیا مانځه ته ودرېدل عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ امامتۍ مانځه ته ورمخکې شو سورة الکافرون دا سورت شروع پاره کې په قرات کې ګډوډ شو علی رضی الله تعالی عنہ عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ یو سره بل صحابي دي کله چې په آیات کې ګډوډ شو نو دا آیات د هغې مبارک کې بیا نازل شو مؤمنانو مسلمانانو په داسې حالت کې مه نږدې کېږئ مانځه ته چې تاسو نشه او تاسو په خپل حالت باندې نه پوهېږئ په خود کې نه و انتم سکاره د نشي په تعریف کې د علماو ډیر اقوال دي خو لیکنه د ټولو نه بهتر قول پکې دا دی د نشي درې درجې دي درې اوله درجه د نشي دار چې انسان په دومره حالت کې نشي چې د هغې په لوستلو کې په قرات کې ګډوډوالی راځي یو درجه یې دا ده دویمه منځنۍ درجه در چې په خپل خبرو باندې انسان په خپل حال باندې نه پويږي په خپل خبرو باندې نه پويږي او په خپل حالت باندې نه پويږي عام پښتو کې خلک وي په خود کې نه دی دا خو به خود وي به خود یعنی دا د سینې د لکه دا چې زه لګیایم پرې شوی بس بیخي او دریم درجه دار چې زمکه آسمان نه پیژني ښځه او سړی نه پیژني نو دغه بیا په حکم دی لیونی کړي هغه ته بیا لیونی وای چې زمکه اسمان نه پیژني خزو نارینه نه پیژني دا درې مرتبه دي دا د نشه یا ایه الذین آمنو ایمان ولو لا تقربوا الصلاة منی ذکیږي مانځه ته وانتم سکارا په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې حتی تعلمو تر دې پورې چې پوهیږئ ما تقولون په سبانی تاسو وایي دغه پورې انتظار وکړئ حدیث کې راځي چې ډېر صحابه کرامو کله چې د آیات نازل شو نو شراب یې پرېښودل ولا جنوبن او منی دې کېږي مانځه ته په حالت د جنابت کې الا عابري سبیل مګر که ورتېرېدونکي د لارې نو بیا تیمم کولی شي الا عابري سبیل ولا جنوبن جنوب په لغت عربی کې جنوب ویل کېږي لرې والي ته ولا جنوبن دا دلالت کوي په لرې والي باندې نو جنوب ته جنوب ځکه وایي چې هغه د ادا کولو د مانځه نه لري دغسې د طهارت نه لري که نه نو ځکه ورته جنوب وایي الا عابري سبیل یو قول له مبصرینو په دې کې دا دی عبدالله ابن عباس سعید ابن جبیر علی رضی الله عنهم هغه وی مراد درې نه منې ځې کېږئ مانځه ته په حال د جنابت کې مګر که تاسو مسافر یئ په حالت د سفر کې اوبه نه مومئ نو تیمم وکړئ او بیا مونځ کو- مونځ وکړئ. دا قول د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه هم دی. هغې دې له ترجیح ورکړې ده. الا عابری سبیل په لار باندې ور تېرېږئ، په حالت د جنابت کې اوبه نشته دی، نو تیمم وکړئ بیا مونځ وکړئ. دویم قول د عبدالله ابن عبا د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما دی. هغه وایي د دین مراد دا دی چې منځ دې کیږي زید مانځ ته دې دې کې د صلات نه مراد مصلات مراده زید منځ کولو ته مراد دی اے مؤمنانو منځ دې کیږي زید مانځ ته چې هغه جمعات دی په حالت د جنابت کې مگر کړه جنابت راغلی تاسو په جمعات کې او په دې جمعات کې ورته ریږي دې لپاره چې د جمعات ته وځي او غسل وکړي نو دا ورله جایز دی بنا ور اختلاف اقوال هر معنی چې مراد شي یا ایه الذین آمنو ایمان ولو لا تقربوا الصلاة منی ذکیږي مان د توان تم سکارا او حال دا چې نشه تاسو حتی تعلمو تر دې پورې چې پوهیږئ ما تقولون په اسبانی تاسو وایي ولا جنبا او منی ذکیږي مان د په حالت د جنابت کې الا عابر سبیل مرګ مگر کتیریدون کې تاسو د لارې په حالت د سفر کې او دغه وبنشتره نو تیمم وکي په هغې باندې مونځ وکي حتی تغتسلو تر دې پورې چې غسل وکي و ان کنتم مرضا او که یې تاسو ناجوړه او علا سفرین یا په سفر باندې روان یې او جا احد منکم من الغایت او یا راشي یو تن ستاسو من الغایت د غټې بیا د سینه او لامستم النساء یا یو ځای شي د زنانو سره پلم تجدومان او نو مې وبتاسو بتیمم سعیدا طیبه نو تیمم کوي په پاکه خاور باندې و ان کنتم مرضا تاسو مریضان یې نه جوړی دې دې کې مراد د مرض نه دومره مرض دی چې که اوبه استعماله هلاک کېږي پې یا هلاک کېږي خو نه خو لیکي نه په مرض کې زیادت راځي دریم علما کرام لیکلي دي یو ماهر مسلمان حاذق ډاکټرو ته دا ویلي دي که تا اوبه نه استعمالولې ته به زر جوړ شي که اوبه دې استعمالولې نو بیا زر نه ښه کېږي د هغه لپاره بیا جایز دي چې تیمم وکړي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی مراد دې کې دا هم داخل دی یو سړی دی زخمی دی او به استعمالولو له صحیح نه دی یا په هغې باندې د شری مرض دی پې شری دا یو مرض دی وړې وړې دانې دې په بدن باندې راختلې دي او د هغې سره چې څومره لمدې نو بیا مشکلات ډېر زیات راځي نو په دغه حالت کې بیا تیمم کولی شئ او علی سفرین یا په سفر باندې په سفر باندې او اوبه نه مومي اوبه بالکل شته دی نه یا اوبه شته دی خو لیکن ستا او د اوبو په منځ کې دشمن دی هغې ته نشي ورتلی په ډېرو ځایونو کې داسې شوي ده چې ملګري په یو ځای کې به تشکیل باندې دي اوبه شته دی نږدې دي خو لیکن دشمنانو ته نږدې دي ته ورځې اوس د دشمن د د غر طرف نه خطر درته یا د سره اوبه شته دی خو لیکن اوبه له سره لږې دي که اوس په هغې باندې غسل وکړي یا پې اودس وکړي نو بیا بس کیسه او علما کرام لیکلي دي اوبر سره نشته په غزه کې اوبه ملاویږي خرسيږي او په مثلی قیمت باندې ملاویږي په عام بازارونو کې په عام ځایونو کې هم اوبه په هغه قیمت باندې ملاویږي او ساسر روپۍ شته دی نو بیا به ځان له اخلي اوبه اوبه ډېرې زیاتې دي ګرانې دي مثلی قیمت نه دی بلکې د هغې دوچن قیمت دی لکه مثلا یو لیټر اوبه تا ته ملاویږي عام په شل روپۍ باندې اوس هغه خرڅوي په پنځوس روپۍ باندې عامې اوبه دي یا روپۍ یا اوبه ارزانې دي خو لیکن روپۍ سره نشته دی نو بیا هم په هغه وخت کې تیمم بیا کولی شي او یا اوبه شته دی نږدې دی ته لیکن د راویستلو څه انتظام یې نشته دی کویه د تخوا ته دی خو د کویې نه چې اوبه راوباسي خو د هغې لپاره بوکه په کار ده د هغې لپاره رسۍ په کار ده هغه نشته دی یا وبشتره خو لیکن دومره لري دی په مقدار د یو میل باندې یا د هغې نه زیاتې دي که تا هغه ځای ته رسېږي مونځ درنه قضا شوی دی نو په دغه حالاتو کې بالکل تیمم کول جایز دي په حدیث د ابوذر رضی الله تعالی عنه کې راغلی دی امام ابو داود رحمت الله علیه دغه امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث نقل کړی دی چې دا خاوره د مسلمان د پاره او د ستې پاکون کړه اگر قدر لسو کالو پورې وونه مومي نو بیا هم د غیر پاره دا جایز دی چې تیمم وکړي و ان کنتم مرضا که تاسو مریضان یې نه جوړی او علی سفرین یا په سفر باندې روان یې او جا احد منکم من الغایت او یا راشي یو تن ستاسو من الغایت د لوی حاجت نه غایت اصل کې لاندې جوړ ځای ته ویل کېږي د عربو عادت ته داو کله به چې او د سماج ته تلل نو لاندې یو کندې ته وتلل یو پټ پناه ځای ته وتلل د نبی علیه صلات وسلام عادت هم دا او په سنت طریقو کې دې کې تقریبا مونږه درې پندوس طریقې ویلې سنت طریقې آداب او مستحبات دا سې زیاته ورتلل نبی صلی الله علیه وسلم به داسې زیاته ته چې هیڅ چا ونه لیده حتی لا یره احد هیڅ چا ونه لیده داسې لري زیاته به اودس ماتې ته دی خدا په هغه وخت کې چې په کورونو کې تشنابونه نه تیار شوي که په کور کې مناسب ځای د تشناب وغیره تیار شوي بیا په هغې کې مودس ماتې کولی شي او لامستم النساء یا تاسو یو ځای شئ د زنانو سره پلم تجدومان او نه مومئ تاسو اوبه و تیممو سعیدا طیبانو تیمم وکئ تیمم وکئ سعیدا طیبا په پاکه خاوره باندې پمسحو بوجوهکم اوس تیمم څه ته ویلی کېږي پمسحو بوجوهکم نو مسه کوي مخونه خپل لاس را کږي په مخونو خپل باندې و ایدیکم او په لاسونو خپل باندې دو ضربې دي تیمم یو ځل به لاس راوا چې خاورې له پاکه خاورې له هغه به په مخ باندې را کږي تر د خپل حدودو پوري دویم ځل باندې به بیا لاس را کږي په خاوره باندې که ډېرې زیاتې خاورې پسې نښتي نو هغه به ترې لږې لرې کې ټک به وهي او دویم ځل باندې بیا لاس را کږي په مټو باندې او دې کې اختلاف دی په حدیثو کې چې دواړه په حدیث کې ثابت ده چې تر د مټو پورې دي او کنه دا تر د مړو اندونو پورې دي په حدیث کې دواړه راغلي دي خو زیات فقهای کرام وایي چې د تر د سنګرو پورې شي دا ډیر زیاته بهتره ده ولی ځکه تیمم خلف دی د تیمم خلف دی د وینځلو نه د غسل او په او دس کې یا په غسل کې غسل تر د سنګلو پورې دی وینځل تر د سنګلو پورې دی نو دا بهتره دی پم سه مسه کوي راکاږي لاسونه خپل بیا وجوه کوم په مخونو خپل باندې وای دي کوم په لاسونو خپل باندې ان الله کان عفوا الله تعالی ما یقینا الله تعالی ما پی کون کړي غفور او الله تعالی بخنه کون کړي الله تعالی به معاف کړي الله تعالی ورته ګناهونه معاف کړي الله تعالی ورته بخنه وکړي مخکې آیاتونو کې د منافقانو صفات بیان شول منافقان او یهودیان دا په قبیح صفاتونو کې یو بل سره نږدې وو یو بل سره یو شان دکیو نو اوس د هغې په مناسبت باندې الله تعالی حال د یهودیانو بیانوي الم تر الی الذین آیتنو ګوریا کسانو ته او تو نصیب من الكتاب چې ورکړل شوی د هغې ته څه برخه کتاب نه او تو نصیب من الکتاب علم ترا یا د رؤیت نو مراد رؤیت بصری دی پستر ګمان لیدل تی مراد دی علم تنظر الیهم اتری ته نه دی کتل اتری ته نه ګوري دویم قول علماء داره چې د رؤیت نو مراد رؤیت علمی تی مراد دی آیت نه پوهه په حال لا کسانه باندې چور کړل شوی دا یو برخه د کتاب نه یشترون ضلالته په نور د قران کریم په نورو سوراتونو کې داغه وضاحت شوی دی یشترون زلالتا چې غورکی گمراهی لره دویم معنا یشترون زلالتا چې اخلی گمراهی لره په بدله د هدایت کې دلته کې د زلالت نه مراد سره د قران کریم نه انکار کول د نبی صلی الله علیه وسلم نه انکار کول دغه مراد ده و یریدون ان تضلوا السبیل او غواړي دیو چې واوړي د سمې لارې نه یا ان تضلوا السبیل چې واړی تاسو د سمې لارې نه نو اشاره ده دیتا چې دغه يهوديان زوال مزلی په خپل گمراه دي او داسې نور خلک هم گمراه کوي د الله تعالی د دین نه بل طرف ته اړای او یریدون په اراده کې معنا د تکلف د معنا د کوشش ته بکی یهودیان د دې لپاره خپل پوره کوشش کوي چې مؤمنان مسلمانان د الله تعالی دین نه بل طرف ته واړی او یریدون ان تضلوا السبیل او غواړي چې واوړی تاسو له الله تعالی د دین نه سم لارې نه او سم لار صدد الله تعالی کتاب سم لار د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې والله اعلم بیادائکم الله تعالی خو پوی دی په دشمنانو تاسو باندې وکفا بالله ولیا او پوره دی الله تعالی بچون کې وکفا بالله نصیرا او پوره دی الله تعالی مددگار والله اعلم باعدائکم والله اعلم د صغر اسم تبذیل مفضل علیه حذف دی والله اعلم منکم باعدائکم الله تعالی ډیر زیات خپوی دی تاسو نه تاسو په دشمنانو باندې تاسو خپل دشمنان الله تعالی وی دومره نه پیژنئ لکه څرنګه چې الله تعالی ستاسو دشمنان زیات پیژني والله اعلم منکم باعدائکم الله تعالی ستاسو نه ستاسو په دشمنانو باندې ډیر زیات ښه علم لري دویم قول له مفسرین داره چې د اعلم په معنی د علیم سره دی والله علیم باعدائکم وکفا بالله ولیا او پوره دی الله تعالی دې کې تسلی د مؤمنانو ته ای مؤمنانو مسلمانانو د دغه دشمنانو نه یره مه کوئ الله تعالی به ستاسو حفاظت کوي وکفا بالله ولیا پوره دی الله تعالی ولیا بچ کوونکی وکفا بالله ولیا پوره دی الله تعالی حفاظت کوونکی وکفا بالله نصیرا پوره دی الله تعالی مددگار الله تعالی بر سره مدد کوي په الله تعالی باندې اکتفا وکړئ د کافرانو نه یریږئ مه من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضيع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين په دې آیات کې الله تعالی د یهود نور قواتونه بیانوي ربط رما قبل سره بالکل آسان دی مخکې آیات کې نیمګړی مولیان هغه بیان شول له یهودیانو نو دې آیات کې د لوی د شیخانو د مفتیانو ذکر دی مخکې صرف مولوی صاحبانو او دې آیات کې شیخانو مفتیان ذکر کی من الذين هادو بعض د يهوديانو نه داسې خلق دي يحرفون الكلمات چې بدلی کلمې د الله تعالی عم مواضعه د خپل زینو نه يحرفون الكلمه عم مواضعه هادو معنا تهودو مخکې بار بار معنا مونږ کړې ده بعضې د هغه کسانو نه چې هغې یهودیت اختیار کړی دی یحرفون الکلمه بدلی کلمې د الله تعالی عن مواضعه د خپلو ځایونو نه د دې ځای کې د کلماتو نه مراد څه شی دی یو قول هم بصرین دا چې مراد درنه کلمات د تورات تی مراد دي نو تورات کې به تحریف لفظي او تحریف معنوي دواړه کوو او بیا خصوصا د نبی صلی الله علیه وسلم چې کم صفات بیان شوی د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او د دې آخري امت چې کم صفات بیان شوی نو پای کې به تحریف تغییر او تبدیل وکاو پای کې یحرفون الکلمه بدلی کلمې د الله تعالی چې کلمات د تورات دي دغه تورات خود الله تعالی کتاب وکنه تحریف لفظی او تحریف معنوی پای کې کاو او خصوصا صفات د نبی صلی الله علیه وسلم او د آخري امت دویم قول علماء کرامو دار چې د کلماتو نه مراد کلمات د قران کریم ته مراد دي او د تحریف نه مراد چې تحریف معنوي دي ځکه په قران کریم کې څوک تحریف لفظي نشي کولای ان نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون او مخکې د تحریف معنوي خبره مونږ کړې وه یعنی الفاظ هغه وایي چې کم الفاظ قران کریم کې ذکر شوي خو لیکن معنا او مطلب یې هغه بیانې چې هغه معنا او مطلب یې نه د خپل طاغوتیت د پاره د خپل جمهوریت او دیموکراسۍ د پاره نن سبا جمهوری او پارلمانی او سرکاری مفتیان او شیخان هغه د جمهوریت د پاره د خپل بيدینۍ د پاره د قران کریم نه آیاتونه وای کنه مطلب یې هغه نه خو لیکن هغه هغه پیش کړي من الذين هادو من الذین هادو بعضې د یهودیانو نه بعضې د کسانو نه په پا پاکستان کې یو ټلیفون یو دغه ده یو چینل دی یو سیګنل دی یوپون هغې ته وایي دغه یو کمپني ده کار کوي یوپون نو یو علاقې ته کله چې دغه دغه ورسېده نو هلته کې یو قاري یو لوی قاری سرکاری یو اجتماع یو جلسه په هغې باندې کېدله دولتي نو په هغې کې یو قاري تلاوت کاو د قرآن کریم تلاوت یې کاو نو یو پون دغه دغه یې پکې وه یو پون بالنظر و یخافون نو یو پون په دغه باندې وقف وکړه چې لکه تاسو ته یو پون ټلیفون نه دی دا د الله تعالی د کتاب تحریف دی او په دې باندې انسان کافر کیږي بيدینه کیږي پرې باندې من الذين هادو بعضی د يهوديانو نه دغه سي جمهوریت والا سوې فتح من الله ونصر فتح من الله دغه سوی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها او ان شاء الله نن درس کې دغه راځي چې د اماناتونو مراد په دغه کې څه مراد دی او من الذین هادو بعضی د یهودیانو نه بعضی دا کسان نه چې یهودیت اختیار کړی دی یحرفون الکلمه بدلی کلمې د الله تعالی عن موازی د خپل زینونه عن موازعه داهی ضمیر راجع دی د کلمو ته یعنی کم تحریف لفظی ده نو د زین بدل کسه هغه یو کلمه لری کړم دا غي په ځای باندې بل کلمه کې خودله او د دې مثال تاسو ته ما ویلو د نبی صلی الله علیه وسلم صفت ذکر شوی په تورات کې حسن الوجه حسن الشعر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخیسته مخوی خیسته ویخته وی اکل العینین تور سترګو والا بوی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات بیان شوی نو دیو عام مواضعه دا هغه زین دا کلمې بدل کړې دی په دی باندې نور کلمات کې خودل عام مواضعه او که دویم تحریف معنوي شي نو عام مواضعه کلمې بدلی یعنی د کلماتو معنی بدلی د خپل زینونه مطلب هغه نه او دی بل مطلب بیانې و یقولون وای دیو سمینا او واورید المنګه واسوینا نافرمانی کومنګه د دې وضاحت سورې بقره کې بیان شوی سمعنا په زبان حال سره وای مونږه بالکل منو مونږه وامریدل وعصینا او په عمل کې بیا نه فرمانی کوي واسمع واورته غیر مسمع اوریدل لیونه کړل شي تا ته واسمع غیر مسمع سمعنا وعصینا سمعنا د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس ته دغه مفتیان صاحبان راغله بالکل بس یاره سیبه مونږ تیار یو څه خبره خو لیکن کله چې بیا د نبی صلی الله علیه وسلم د مجلس نه روان شول نو عصینا سړی څوک یې مني دا خو ته مونږه سی خبره وکړه مونږ خو د سینې دی ویلې ها واسما واورته غیر مسمعین اوریدل دی ونه کړل شي تا ته د دې څه مطلب دی مفسرین لیکلی غرایب او تفسیر والوي او دغه سینور مفسرین ذکر کړی دي واورته اوریدل دی ونه کړل شي تا ته یعنی تا دی الله تعالی کون کی تا ته دی اوریدل نه کړل شي یعنی تا دی الله تعالی کون کی نبی له صلوات والسلام ته خیری کولی غیر مسمعین او بداړو تفسیر غرایب تفسیر والوي وای په دې کې اشاره ده دیتا چې دیو بویل چې ته وکې دا او ته دې مړ شي وای ځکه مړ یې اوریدل نشي کولای کنه وای مړ یې اوریدل نشي کولای نو غیر مسمعین معنی دار چې الله تعالی دې مړ کا مړ دې شي ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره کوله لیم بیال سنتهم غیر مسمعین خیرا بعضی مفسرین وایي تا ترې وانه ورولې شي د خیر خبرې وراعنا او لفظ راعنا وی لیم بی السنتیم تاوهی پاغي باندې جبې خپلې د دې پوره وضاحت په سورۃ البقره کې تیر شوی سورۃ البقره یو سلسله ورم آیات کې چې څنګه دا جبې تاوهی پاغي باندې نو د راعنا ظاهری معنی دا و چې زمونږ لحاظ وساته خو دی و داغې نه معنی غستله راعنا ای زمونږ شپن کیا ای قمقله انسانه ای زمونږ نګهبانه نبی علیه الصلاة والسلام ګستاخي به کوله چې هغه کوپر او بېدیني وه وراعنا لیم بألسنتهم او په هغه آیات کې مونږه پوره تفصیل کړی او چې داسې الفاظ استعمالول چې هغه زو معنی یعنی زو جهته یعنی نو دغه سه لفظ استعمالول شرعا صحیح نه دي ستا په پتا باندې اسپارم په الله اسپارم دا شرکی کلمه را په دې کې احتمال له صحیح معنی او د غلط دواړه شته دا ونه وي د د الله په برکت باندې او د پلانی په برکت باندې دا معنی صحیح نه ده زره پلان کې په حفاظت کې مو د الله په حفاظت کې ما کله الله خو خشي او ستا خو خشي دا څنګه ده الله خو خشي او ستا خو خشي د الله پیغمبر صحابي ته ویل جعلتنی لله ندن زری د الله سره شریک وګرځول ما دسی مو وایا دسی وای چې ماشاء الله کان هغه څه کیږي چې الله تعالی یو غواړي زه یو غواړم زه ډیر څه غواړم خو هغه نه کیږي هغه څه کیږي چې الله تعالی یو غواړي دغه سی عبد النبی عبد الرسول نمی خودل په درهد خوده په درهد رسول له خوده دا ټول شرکی کلمات دي یا بدوه په تعویذونو کې لیکي دا ټول غلط دي د معنی نه دي معلوم نو الله تعالی وایي چې یو ځای کې ښکاره لفظ موجود دی لفظ د اون زور نه پای کې احتمال د غلطی معنی نشته نو ولې د سله په استعمال شي پای کې احتمال د صحیح معنی هم او د غلطې معنا پکې ومي وراعنا او لفظ راعنا وای دی لفظ راعنا لیم به السنتیم توهی پای باندې جوی خپل او طعن په دین او عیبونه لګی په دین اسلام باندې اعتراضونه کوي په دین اسلام باندې نن سبا د يهودیانو بالکل د خپل عادت چې سوار لسو کال مخکې کوم عادتو هغه وسم شتره ریډیو تاسو چالان کوي هغه کولاو کوي پاغي کې ټول ورځ په دین اسلام پسې لګیاري د خپل محرف دین د عیسایت او د یهودیت هغه ته ترغیب ورکي او د قران کریم باندې ردونه کوي وای دا غزول نظام دی زول نظام دی دا او طعنا فی الدین او عیب لګی په دین اسلام باندې او نوې بیل په پاکستان کې پرون چې پاس شوی دی او وسم په په لاباس مباحثه شروع ده ورس په ورځ باندې به تاسو دا اورئ نوې نوې بیلونه په دین اسلام باندې طعنونه کوي ان شاء الله پاره باندې مونږه معرکه لرو او امید کو چې پاره باندې به تاسو سره خبره شریک کو چې د پاکستان نظام دا څنګه دی او د جنکو په اړه کې یو بیل پیش کړی دی وسه او دغه له قانوني شکل ورکړی چې دومره عمر والا جنۍ دغه به نکاح کیږي چې دومره نه نو دغه سره نکاح کول شرعاً صحیح نه دی علام کې جنۍ چې کله بلوغ ته ورسیږي نو شرعاً دغه سره نکاح کول شي بیا صحیح ده او طعنن په دین خدا زیناونو ته لار وری د دې دویم مطلب دغه دی اوس چې دا تا په قانون کې ولیکل په پا پاکستان کې مثلا جنۍ پنځه شو کالو ته ورسېدل نو هلته به دا واده کېږي شلو کالو ته ورسېدله هغه بالغه شوې ده په دولسم دیارلسم کال باندې او دا چې شل کاله بعد به دا واده کېږي پنځل دا به پنځه کاله بعد واده کېږي نو داسې بلونه دا روان دی و طعنا په دین په دین اسلام باندې طعن کوي ولو انهم قالوا سمعنا که شرط ویلی وی دیو سمعنا واورید مونږه واتوانو خبره منو مونږه واسمع واورته وانظرنا او وګوره مونږ ته وانظرنا زمونږ لحاظ وکړه کان خیر لهم دا به غوره و د دیو د پاره یعنی ولو انهم قالوا سمعنا دا واتوانه دا خبره کړی وی نو دا بوله غوره د دینه چې دیو سمعنا او عاصینا ویلی وی او دیو مخکی وراعنا لین بالسنتهم که دغه په دې باندې وسما وانظر نه غلې وي نو دا ډیر زیاته غوره وه دې لپاره وا اقوم او خبر برابر به د شریعت سره وا اقوم او خبر برابر به د شریعت سره دا خبر د شریعت سره برابر ده اوس کدا ویلی وی چې سود حرام دی مونږ په پارلمان کې مونږ مونږ کوو دا زمونږ مسلمانان یو د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام منلې او دغه سي دا خبره کړی چې زنانه کله بلوغ ته ورسیږي جنې هغه د ورکول شی دی هغه هغه سره نکاح جایز ده دا بول غوره وی کنه چې دین اسلام منلې او د الله تعالی قانون ته ځان تسلیم کړی دا بول غوره ولکن لعنهم الله بکفرهم لیکن الله تعالی لعنت کړی په دی باندې په سبب د کوپر دی باندې په سبب د کوپر دی باندې پارلمانیان دي طاغوتیان دي جمهوریان دي فرعونیان دي د الله تعالی نظام نه مانی که نو دا کافر شوی دی په دې باندې فلا یمنون الا قلیلا ایمان نه راوړي دی الا قلیلا مگر لک کسان الا قلیلا یو مطلب داره لک کسان پکې ایمان راوړي ټول کسان ایمان نه راوړي الا قلیلا دوی معنا او پسرینو بیان کړی دا فلا یمنون الا قلیلا دا قلیلا دا صفت د لپاره ده زمانن قلیلا ایمان نه راوړي دی مگر لګ وخت نو لګ وخت هغه سره مخکې سوره ال عمران کې دغه تفصیل بیان شو دا سي يهوديانو مشترانو بری کشرانو ته ویل امین وجه النهار وکفروا اخره لعلهم يرجعون لرشي په د ورځې په اول کې مسلمانان شي او په اخر کې بیا واپس کافر شي دیر پای د مسلمانان په دین اسلام باندې د بدګمان شي بدنام شي او یا فلاج بینون الا قلیل دی ایمان نه راوړي مګر لږ ایمان راوړي ایمان یې پوره نشته دی بلکې لږ ایمان نه وړي بعضې پیغمبران مني او بعضې پیغمبران نه مني نو الله تعالی مني خو د الله تعالی پیغمبران نه مني الله مني او کتاب یې نه مني نو فلا یؤمنون الا قلیلا دغه فرعونیان دي که نن سبا دغه جمهوریان او پارلمان والا فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نه راوړي مګر لږ ایمان راوړي لږ ایمان یې څه دی الله منی خو لیکن ایمان لګ دی د الله تعالی کتاب او د الله تعالی نظام نه منی لګ ایمان راوړي مونږ خو کوي ګیره پرې خدا حاجی سیب دی خو لیکن ټول پورا ایمان نه راوړي حدود او قصاصات د الله تعالی نه منی سزاګانی نه منی پلا یمنون الا قلیلا اول ته کې مرته ویلو غالبا امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی مخکې دا ذکر شوی پلا یمنون الا قلیلا د دې کې قلت په معنا د عدم سره دی ځکه ایمان خو ته جزینه قبله نو فلا یمنون الا قلیلا بالکل ایمان نشته ده دا بی ایمان خلق دی بی ایمان دی ته بی ایمان وای فلا یمنون الا قلیلا ایمان نه راوړي دی الا قلیلا مگر لګ